صلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الغزل فکری نظریاتی جنگ داغی پینز مراحلو اول صلیبی جنگونو د مذهب په نوم عیسایت د اسلام خلاف جنگ شروع کړو اته صلیبی جنگونه شیو اول جنگ کې دوی بیت المقدس قبضه کړ مسلمانانو نیو نیو بیا دا غین آباد نور الدین زنګی او احمد الدین زنګی او اخر کې صلاح الدین ایوبی د جنگونو نتیجه کې هغه آزاد ک او بار بار شکست نه بعد یورپ مغرب په دې مجبور شو چې میدان کې جنګ نه کیږي نو نظریاتي جنګ شروع کول غواړي آی د پاره الغزل فکری شروع نو اول کار استشراق مستشرقین پیدا کړ هغه خلق چې و يهود او نصارا خو اسلام مطالعه ک شرعي مشرقي علوم حاصل کړل او بیا په اسلام باندې اعتراضونه د دې لپاره شروع کړ چې دنیا ته دا اوخی چې نعوذ بالله اسلام غلط دین دی خلق متنفر شي او مسلمانانو کې خپل شک پیدا شي بیا درېمه مرحله هغه استعمار نو آبادیاتی دور د تویل کی بیا دوی د مسلمانانو ملکونو باندې حملاور شو نو د مسلمانانو د علاقې ملکونه نیول شروع کړل قبضه کړل دا قبضه کولو خپل ما تحت کولو ته استعمار وای او سلورم ردت ته پینزم علمگیریت صلیبی جنگونه ویلیو استشراق هم پرون ویل شو چې اهل یورپ او مغرب ای شرعي علوم حاصلول او بیا په اسلام تنقید او اعتراض کول چې ستا په ملک باندې قابضي د استعم استعماري د توي سامراج قابض شوی په زور او مقصد دی چې د دغه علاقې ملک مال دولت وسایلم لټو کی ظلم جبر زیاتیو کی د استعماري او یو صورت دی چې په خپل قبضه وکي دویمه طریقه دی بیا د اختیار کړو رسو خپل نه خو د خپل سوچ خلق پیدا کی او اغوی په دغه ملکونو کې نه او د هغوی اهلکاري او هغوی له کار کوي لکه دا نن سبا مسلمانانو ملکونو باندې اکثر کوم استعمار او سامراج دی دا مغه خبره ده ای په خپل انګريز دلته نه ناس خو د انګرېز، د امریکې، د برتانیې، د روس یا د بل بل فکر والا خلک یې دلته مسلط کړي کینولي دا هم سامراج سامراجیت او استعماریت من قابض په زور په خپله یا د خپل ایجنټانو په ذریعه خپل یا ایجنټ مسلط کی دانن سبا چې دی دام سامراج او استعمار دی دام سامراجی او استعماری نظامونه دی خو انګريز په خپل نی ناز داغي جنټان دلته ناز کدال ته تعلیمونو کی داغي سوچ فکر والی په دل دماغ کې سوچ فکر دا غوي وي جب باندې خبره دا غوي وي کلچر تهذیب شکل صورت دا غوي کارونه دا غوی د مفادو د تسام راجیت وای نو یا په خپل لکه برتانیې چې راغلی و او په دې بری صغیر قابضه و نو هم سامراجو او څه په خپل نه ده خو لیکن د دغه برتانیې امریکې د مفاد او د سوچ فکر خلق دی د دې ملکونو دي خو سوچ فکر دا غوی دی استعمار او سامراجیت دیته وی داسې نظام لفروغ ورکول چې یو ملک والا په بل ملک باندې قابش لکه ما برتانیه رااله او په دې بری صغیر قابض شو او یوازې دا نه دا به اوس موږ وښیو چې دغه وخت کې دا نو آبادیاتي دور چې ورته کم وای په دې دور کې ډیر ملکونه ونیول حد نه زیات اکثریت د مسلمانانو ملکونه وو سبازي به کې د غیر مسلمو واړه واړه کمزوري غیم نیولیو خو زیات تر د مسلمانانو ملکونو نو د یو ملک خلق را پاسی د بل ملک باندې قبضه شي سلا د د پاره چې دای دولت او وسایل کنټرول کی او خپل مقاصد له استعمال کی یا داسیو کی یو صورت دو لکه برتانیه په خپل راغلی و دلته مسلط و دلته برتانیه وا افغانستان ته راغلی وه هغه وخت کې برتانیه لوی بدمعاش لکه نن چې امریکا غټ بدمعاش دا دار چا دوري کنه هغه وخت کې دور د برتانیو بدمعاشي د دوی و سپر پاور د دنیا بیا امریکا چې سپر پاور شنو اوس بدمعاشي د ده ده دنیا کې یا داسې وکړي چې د یو علاقې باندې خپل ایجنټ مسلط کی خپل نی برای راز خدای د فکر سوچ خلق راولي او الته کی نه او اویم دغه مقامی وسایل لوټاوي په خپلم او دای د مفاد لپاره مخته ایم بکه مفاد لکه دانن مای د مسلمانانو ملکونو کې چې کوم اکثر حکمرانان ناست دي دا د هغوی ایجنټان دي دا د هغوی د فکر سوچ خلک دي د هغوی سوچ کوي د هغوی فکر دی د هغوی غونته جبه لري د هغوی غونته دل دماغ کې سوچ لري کارونه د هغوی دای د مفادو د پاره کوي او په خپلم لوټاول کوي خوري مزه وړاوي او غوي د پارم لګي نو یا په خپل برای راس قبضه کوي یا د خپل جنټانو په ذریعہ کوي او دی دا دویمه طریقه دی له اختیار کړه چې څنګه دی الغزل فکری کې وي چې موږ ملکونه قبضه کو خو دل دماغ نشو قبضه کوله نو هغه ملکونو کې راته بار بار مزاحمتي نو څه چلو کو په دی باندې فکری جنگ مسلط کول غواړي او حمله کول غواړي نو دی فکری جنگ سره به تمام او خلکو دل دماغ زموږ لاس کې نو د قرنګ سامراجیت د پاره موکړه اولی برای راست په خپل قبضه کوله په خپل برا لته به حکومت کاو لکه بردانیه کې 90 سال دی د بردانی بری صغیر کې حکومت کړي او د ایس انډیا کمپنۍ په شکل راغلی او پیجن ایس انډیا کمپنی دا تجارتی کمپنی و لکه نن سبا مای د سی پیک په نوم باندې چین راځي تجارت کاروبار لا دقه سه معاهده شوی و او د دې جیبه تاریخ دی دا دا شاه جهان نه دی بادشاہ د مغول د د خزا بیمار و او هغه علاج دلته نه کېده د برتانی او ډاکټر ولا راغوسته هغه ډاکټر د دې علاج وکړ داسې طریقې سره دوی کار کوي ښا زموږ د خلکو سوچ ته وګوره د دې بېمانو سوچ ته وګوره دا فرق دی دا سوچ په خوا د مسلمانانو چې د ذات په ځای باندې سوچ اجتماعي نن زموږ سوچ ذاتی شوی انفرادي شوی او مخکې د سلفو سوچ اجتماعي و، هغوی د قوم، د ملت، د دین سوچ لاره، د ځان نه، د ځان مفاد یې شاته و. نن زموږ ذاتي مفاد مخکې دي او اجتماعي، قومي، ملکي، دیني مفاد بالکل شاته شوي دي. هر سړی وایي مړه پرېږده ځان ښه سوچ کوه، ځان ښه کړه، ځان جوړ کړه. نو دغه ډاکټر چې کله علاج کو دا خزه خشوا هغه ملکا نو دا وتوي سغواړي سونه دولت سونه سره پکاري خو بچاو او ته یې رب سنور سن غواړم خو زموږ یو کمپنی دا تجارت هغه کمپنی له اجازه ورکا چې هندستان کې خپل کاروبار تجارت کوي اته څه پته و چې دا سارا میتوب دی د سخته یو کو بالکل اجازه راځي را روان شو ایس انډیا کمپنی دا ډاکټر په اجازه د بچانا اغستو سر راغله ګینه دا چې زموږونته وې کنه زموږ د مل سړې وې بسوي مال دون دولت دون وحده راکا دا قوم مل ملت سوچ نه کو ادا غل تخپل ځان پرې خو خو وینه مونږ له د اجازه وای چې کله رانه نه وتل رو رو رو رو رو رو رو رو تجارت کوا مخ کې زا زا بیا اخر تجارت دون ډیر شو چې بیا حکومت توی مونږ لا اجازه تر عدل ته مونږ خپل ځان لا زمکه والو د کپنې د پاره خپل رهایش او یو شی بل شي اجازه ته ورک نو دلته زمکه غشتل شروع کړ چې نام دا لوبه شروع کړي ښا پاکستان کې زمکه الی زمکه غشتل شروع خپل سونه د کپنه خلکو هغه اې د پر کوارټر اې د اې د پر رهائش د تجارت د مال د سمبالولو ګودامونه دا زینه واغست کپنه پنوم واغستې شو یعنی کپنی دلته خپل جیداد جوړ بیا وخت یې رده کپنی ډیر لوی ترقی وکړه نو بیا حکومت ته وی چې دا خو مونږ له حفاظت پکار دی ساسو پولیس وغیرہ دون نه دي مونږ بزان ل خپل فورس جوړ کو چې زمونږ د دې کپنې حفاظت کوي نو اجازه ته واغش نو خپل فورس جوړ ک خپل مطلب پولیس پوج د کپنې د ایس انډیا کپنې ته وګورو بګه ملک ځان له فوج جوړوا پولیس جوړوا اے جوړ ک داین آباد چلیدا چلیدا دیخوا مغل حکومت هم روانو اورنګزیب د شاج دغه نه بعد شاه جهان نه بعد چې دینو جانگیر راغې جانگیر نه بعد اورنګزیب لمگیر راغې دوی غټ غټ محله زینه جوړ کړ دا فیرنګ محل فیرنګ محل وتوي دا د دې ډېر لوی یو د دې ایست انډیا کمپنۍ ډېر لوی حویلیانې او ډېر لوی جیداد او آبادیانې وي د کې دی رو رو رو رو خپل کار مضبوطه و اورنګزیب علمگیر دور کې به پوه شو ناغه ولاغه فیرنګ محل ضبط چلکه تاسو خو سبل سر شروع کړی بدمعشی کوي ناغه فیرنګ محل ته ضبط ادي چې کوم زیو او هغه دغه وخت یو عالم مولا نظام الدین لورک مولا نظام الدین پیژنې څوک پیژنې دا تاسو مولیان طالبان چې کم نصاب وای او دې ته درس نظامی وای کنه دې ته ولی درس نظامی وای دا مولا نظام الدین جوړ کړي ځکه وته نظام درس نظامی وای دا دوا نصاب دی بری صغیر کې یو نصاب شا ولی الله جوړ کړی دا غی ته ولی الله نظام نصاب وای او دویم نصاب ته د درس نظامی نصاب وای مولا نظام الدین مولا نظام الدین مخکې تیر شوی دی شاولی الله رستو راغلی دی ځکه ملا نظام الدین د اورنګزیب علمګیر دور کې خو مشر مولا عالم دی نام نامی ګرامی او د خپل علاقه وا سیحالا هندستان کې دیو جن دته مولا نظام الدین سیحالوی وی سیحاله علاقه ال تشیت ډیر ده او د دې علمی خاندانو د شیعه سنی فساد او شواغه کړی نو سنیانو ته نقصان ورس او سنیان ته بهر روت هجرت وک نو دا مولا نظام الدین هم روت دا خپل کلی نه نو اورنګزیب علمگیر ته چوي چې دا سه ډیر لوی عالم دی مولا نظام الدین او دغه حالاتو کې راغله دی مهاجر شوی ناغه محل فیرنګ شو کنه یا فیرنګ محل هغه مولا نظام الدین لورک ته راځه وای دا وسه هغه داسې سو ورکوټه بنگله نه واغې کې دنه بنگلې وي پوره لوی دنیا وا وته بس دلته اوسم تاسو او دلته بس مدرسه هم چلاوي نو دغلته مدرسه جوړ کړ او دا نصاب مرتب چای تنن سبا سوي درس نظامی وای نظامی وته دا نظام الدین په نسبت وای د د دې نصاب مرتب کون کړي او دقه مدرسه بیا دون لوی مشهور مدرسه شو د اورنګزیب لمگیر دور کې چې دا بیا ډېره زمانه پورې چلی دا تر دې چې مولانا عبدالحی لکنوی دام د دغه مدرسې فاضل دی پیژنه مولانا عبدالحی لکنوی دیو جن دی علماء ته به سو علماء د دیلیو ایت به علماء دیلی وی دیلی کی مدرسه وا څو علما هغه په دې ملا نظام الدین قائم کرده مدرسه کې سبق وې نو هغه مدرسې نه فاضل فارغ تبه علماء محل فرنګي وي یا فرنګ محلي فیرنګ محلی چرته کتلیم دي تحریراتو کې چا کتلی دا نوم دا تاسو ګورئ یو زړو لمو کتابونو کې لکه د مفتی کفایت الله دهلی یو کتاب دی النفائس مرغوبه فی حکم دعای بعد المکتوبه فرض مانځه نه بعد سنتو نه بعد دعا دا چې سنتو نه بعد به هيئت اجتماعي دعا بدعت ته نو په دې مستقل کتاب غلي کړي دي مولانا ادا مفتی کفایت الله دیلی دا کتاب نه نفایس مرغوبه پای باندې روستو د غنو علماء تقریر د سختونه دي چې دا د مسلې سره مو متفق یو چې او سندونه بعد دعا سره بدعت ده نو علماء دیوبند علماء دهلی علماء فرنګ محلی دای د سختی دي امز مطلب پورا مدرسه وا هغه د نظام الدین مولا نه شروع و تر ډیر روستو وخت پورې یعنی مفتی کفایت الله د دیوبند په علماء کې دی او د دیلی علماء کې دی دغه په کتاب هم د دی علماء دسختی ناغه فیرنګ محلی مدرسه ډیر دوره پوری چلی دا اوس تنیم خبر ای به نه به والله عالم اوس نور نور غټه غټه مدرسې دی خدام د خپل دور و مولانا عبدالحی لکنویم د دغه مدرسې فاضل علم سبق د غلطه ویلې ځکه داغه تحریراتو کې هغه تم کله کله د د علما فرنګ محلینا شمیر لیکي نو بهر حال دا خبره مې کوله او دویم نصاب د شاه ولی الله د بیا بل نصاب جوړ نو دغه د درس نظامی سشینا او سه خپل پکې داخل کړ د مولا نظام الدین نصاب چې کم ده درس نظامی هغه زیات تر په معقولاتو بنا ده پای کې صرف نحوې پای کې منطق پای کې فلسفه زیاته پرته وا فراغت پسو پکې قران حدیث دومره نو فنونو بس اخر به بس مشکات وی او مولا بش پس او مولا کېده په مشکات بس مشکات باندې به فراغت کېده بیا چې شاه ولی الله راغی هغه وکتل وی یاره دې نصاب کې خو صرف معقولات دي منقولات پکې نشته نو هغه چې کوم نصاب جوړ کو د شاه ولی الله نصاب نای کې دا منقولات زیات کړل قران ورکه واچو حدیث کتابونه دا صحه سته نصاب کې د شامل کړل شاه ولی الله دا نصاب دا مشهور ده چې شاه ولی الله نصاب په منقولاتو بنا ده او د مولا نظام الدین هغه په معقولاتو خدا مطلب نه ده چې د شاه ولی الله په نصاب کې معقولات نو په خپل معقولی سره و د فلسفي میدان انسان ده خدا مطلب چې یعنی معقولات او کم او تمامه ترجیح منقولاتو توا بیا چې کله دیوبن راغې ایسه چلو کو دیوبن والا داسې چلو کو چې نصاب مرتب کونو دا دواړه نصابونه مخې ته کې خپل نو د دواړو مجموعه جوړ کړه د وخت کې چې کم چلیږي دا د چا مجموعه ده دا دا مولا نظام الدین دا درس نظامیم دا او دا د شاه ولی الله دا نصاب ولی الله هم ده دا مجموعه د دواړو ده، دا نن چې کومه روانه ده، خو د غلبې د وجې نه او د شهرت د وجې نه اوس هم دې ته کوم نصاب وایي؟ درس نظامي وایي، ورنه دا نظامي او ولي اللهي دواړه دی. دا معقولات په کې زیات تر د هغه دي او منقولات په کې د شاه صاحب دي. یعنی تفسیر حدیث دا سیاست ته د بری صغیر کې چانه وي د شاه صاحب نمخ کې خو شاه صاحب نصاب کې واچول نو سیاست ته ورکه شامل شو ورنه په مشکات بسړې مولا شو فارغ بش نو بهرحال دیو جنا تاسو نور انوار کې چرته کتلی د حدیثو د اجازه تواله سره د مولا جیون قسمونه بیان کړي چې حدیث یو سما دا او بل قرات ته او بل اجازت ته او اجازت کې باز کوي کوي مناوله دا او پلان دی کنه نو هلته مثال څنګه وای وی اجازت دیته وای چې یو سړی مشکات په خپل مطالعه مطالعه کړی دی یې ویل دی او موږ لراشي او موږ ول د مشکات اجازت ورکو چرته خیال دی وتا او که یو سړی د سره مشکات نه دی ویل او موږ ته وای چې د مشکات اجازت راکنو موږ کول اجازت ورکو دته اجازت نه وای دته تبرک وای ولی اجازت د پاره شرط دا دی چې په خپل دا کتاب په خپل مطالعه ویلی یا به لستی دا به نو ګورا الته د مشکات ذکر کوي سه ستو ذکر نه کوي وجه دا ده چې مولا جیون په وخت کې لا د شاه ولی الله نصاب نو مولا جیون د شاه صاحب نمخ کې تیر دی هغه اورنګزیب لمگیر د دور سړی دی نو هغه صرف سویلو درس نظامی واغه وخت نو دغه د مشکات تذکرہ کوي حالانکه سید ستو کې خلک اجازه ورکړي مشکات کې نن سبا اجازه دونه خیال خلک نه کوي نو بهر حال دا خو زمنن پکې د نصاب خبر رااله ما چې پوي شه په وای او د ته درک نه لګي چې دا سوري دلته اکثر ربا درس نظامی داخله لراشي نو کله کله زه تپوس کوم طالبي کنه سبق یې لکه سوې مدرجه دا کم لراغله اوس دا کې دا خیا ها درس درس نظامی ست سو کوي دا د نظام درس دی کنه نظام څنګه نظام درس دی درس نظامی دا درس نظامی د مولا نظام الدین نصاب سیو حالی دا پیجندل غواړي ها چې څه شی وای نو هغه پورا ځان په مخ کې رستو خبروي زبر حال خبره مې دا کوله چې دغه ایس انډیا کمپنی مخکې تلا تر دې چې جیدادونه زینه واغشتل اورنګزیب بلمگیر دور کې په پوي شو هغه ته دغه محل ضبط ک او مولا نظام الدین لیور کا پکې مدرسه جوړ کړ ډېر غټ حویلی او بیا د اورنګزیب بلمگیر گرف خو مضبوطو او ډېر مضبوط حکمران تیر شوی او خو عادل انصافدار عالم الله والا سره ولی الله بلکې اورنګزیب لمگیر د بری صغیر په اولیو کې مشمیر لیکي یوازې بچا نه خي او لوی ولی دی لوی سره سره د دانه بچي حکومت ټیک ده چې بر پلار نیکه کې مسلې ویل ک اکبر اخو بالکل گمراه شوی خو دی الله پاک د مجدد د محنت د وجې د ده پلار جهانګیر هم الله اصلاح وکړه او بیا اورنګزیب علمګیر غونتې خلک پیدا شو خدا بس اخیری حکمران دی د بری صغیر مغل کې چې متحد حکمرانم دی او مضبوط حکمران دی مضبوط نظام او شرعي اسلامی نظام نافذ کړو دا فتاوی لمگیری د د دور کې مرتب شوی په دې کې بسونو علما شاملو پکې د شاولی الله پلارو دا مولا جیونم پکې و پکې رکن دی په کمیټه کې او د صرف دله مرتب کړه چې د قاضیانو ته کار آسان شي قاضیان فیصله کوي عدالت کې کړه نو دا غ فیصله د پاره دوی سره مخه ته یو قانوني نو دا فتاوی علمګیری اصل د دې عدالتونو د پاره مرتب کړه چې دا قاضي سره پرته یو په دې فیصله کوي نو دا اورنګزیب علمگیر کړو او حکومت هغه کابل پورې او دا ټول دا دیلی برما دا برما او دیلی نیوالا بنگال او داسې دا زموږ د صوبه او افغانستان دا دونه لوی مملکت دا بیا چې کله اورنګزیب علمگیر وفات شو نو تاریخ والاوی چې عجیب خبره ده په دې باندې الله پوي چې دونه مستحکم مضبوط حکمران او ټیټ حکمرانی خو دا دا چې ځان پسې رستو قیادت ثانیه نو تیار کړي پیژنې سیکنډ اینڈ کمانډ دینو تیار کړ حالانکه اصول داري چې غټ خلک ځان پسې شاته قیادت ثانیه تیار کی ځکه د د وفات په سی بس د د شاهزادګان خپل کې خطر جنگونه شروع شو په باچه باندې دا د زوال وخت شاه ولی الله دغه دور کې دی د اورنګزیب لمګیر اخیری دور کې پیدا شوه دی او چې بیا کله غټ شوه دی نو دا حالاتي ني شاهزادګان دی او خپل کې ختی دی او اخوا ایس انډیا کپنه تا موقع جوړه شوه ای دا ویل کرا شدا خو موقع ده بس ای خپل کار نور تیز تیز ک دلتا دا شاهزادگان یو ویزو بل ویزو د د ځامن خپل کې قتل جنگونه شروع شو د اقتدار د پار اخر نتیجه داراله چې زه په زه واړه واړه ریاستونه شو یو شاهزاده هغه ملک اعلانو کدا زما بلوي زما بلوي زما بس نوابه او ریاستونه جوړ شو واړه واړه بس خو بیا دوی ته اسانه شو نو چې زمانہ تیرې ده نو دغه ایس انډا کمپنی یا کمپنی وو یا چې ده پورا فوج او لخرو شروع یو کړ جنگ شروع یو کلی علاقې ته ورځه غتی نیسه بل نیسه بل نیسه چې بده کې بیا دغه جنگونه وشو دا ټیپو سلطان او دا سلطنتونه وکنه او حیدر علی او دا جنگونه را میسور او دا زینو کې بنگال کې بنگال والا چې کوم حکمران و ډیر مضبوطو او سره خه مقابله کړي و خدا دا بیا برتانیه په خپل رااله د فوجونه را رسید په دې طریقې د عمل کونی نو دلته بیا دی هغه ایس انډیا کمپنی سره د برتانی حکومت دغه بیا ایس انډیا کمپنی چې کله خپل کارو کو نو برتانیه رااله برای راس دای فوج بیا د برتانی په نوم کار شروع شو ایس انډیا کمپنی به شاته شو کاوی خو را لېګلی هم دیو ولې کار وک ناغه برتانی فوجونه رالل اخیری بنگالی وو دا بنگال و تر ډیر لوی خندو د بنگال کم سراج الدوله دا ډیر نر سړیو سراج الدوله دا خه مقابله کړي اخر بس کمی پوری سړیو کی او پورا سپر پاور دا غ دورو دلته ټول واړه واړه ریاستونو سی واهلی و او سې او سو پاتی وس ار سړی په خپل غمو لکه نن سبا چې مسلمان ار سړی په خپل غم باندې ده د بل پروا نشته یو نه دی نو اخري چې دوه بس بیا ختم بیا اخر بعد شاه ظفر دیلی کې صرف محصور ورکوټه بس ازه برای نام بادشاہ د مغول نو دغه وخت کې بیا علماو محنت شروع کړو دا حاجی امداد الله مکی او شیخ دا رشید احمد غنگوی او قاسم نانوتی او دی بیا تحریکونه شروع کړل جهادونه شروع کړل دغه حکومت خو بیا سن شو کولی او اخر بیا دا و چې دوی دا کوشش کو چې انګريز له شکست ورکو او د دیلی دا پایتخ بچ اگر چې بادر شاه ظفر دونه مضبوط حکمران نو ځکه دیلی پورې محدود شوی خو دوی دا دیلی پورې محدود او دا دون مضبوط دینی دا کمزور خدا سلطان مونږ لا خده دا دی وی علما غ وخت بصیرت والو او دا برقرار پاتې کېدل پکار که دغل تنه دیم ختم شو بس زمګر سره جنازه وځي نو دا علما پاسې دل او جهاد شروع نو اخیری جهاد چې کم شوه دی د انګريز خلاف هغه شاملی کې شوه د شاملی میدان دا مشهوره معرکه ده کمانډ چا کو پته ده تا د دې جهاد رشید احمد غنگوی قاسم نانوتی او حاجی امداد الله مکی حاجی امداد الله پیرو او دا دواړه مریدانو دا د دیوبند جوړولو نه مخکې خبره ده نو شاملی کې پوره یقینو د دوی چې د معرکه کې به موږ انګريز وو او بس شکست به هغوی له او دیخوا بادر شاه ظفر سر د دوی لکه خپلو کې اتحاد ته وی چې لکه بس ته به مونږ سونه وسی تاون راکې خو دوه تویلو چې دوی تویلو یو کارو کې چې مونږ ته انګريز که په مونږ راځي حمله د شاد دا کوم انګريز چې دلته دی دا خو مونږ محاصره ګیرو بس دا وخل مونږ ته آسان دي چې دغه والي وای کنه بس جنازه وته د انګريز خدا دا چې شا طرف نه دوی له تعاون راشي نو بل لار نشته د دیلی لار د دیلی باندې برازي نو وسو ته دا لار باندې کې بادر شاه ظفر ته خیال د غمه کوي پروا دې طرف نه نشي درته نو حکومتي فوج پولیس وته دا لارې نیولې وي او هغه طرف ته شاملی کې دغه علماو جهاد کاو چې دغه وخت کې بادر شاه ظفر سره کم بېمانه وزیرانو دغه دور وزیر اعظم چې کوم بېمانه انګريز واغش په پیسو لار ولې دی ورک بادر شاه ظفر خبرم نو لار هغه وزیرانو لار ورکړه او یل تمارکه کې لګي خدا خیال چې شاتنه لار محفوظ ده فوج له امداد راغی او په دغه لار ورک دا علماء د شاته نه وال ډیر زیات شهیدان کړه قاسم نانوتی حاجی امداد الله مکی او دارنګ رشید احمد غنگوی دی پس طریقه سره بچ شو روپوش حاجی امداد د پسې حکومت انګريز بیا چې کله دا شاملی واله په دیلی ورالن چې د الی ورل بادر شاه ظفر محاصره وینیو او هغه گرفتار ک برما رنگون ته بوته جیل کې واچ او دیلی ونیو چې ویني ونه بس مطلب هندستان سوشه قبضه ش ابدي طریق نو میدان کې ولا جنگ دغه مليانو کو او هغه پسې اړه کو چې دا چې دی باغیان دي دي گرفتار کی ناجیم د عبد الله ته مکه ته لاړ او رشید احمد ګنګوی او قاسم نانوتی په دې ملک کې رو پوش او پټ شو ځنګلو کې او صحراګانو کې دې طریقې سره ژوند تیرو بیا وروسته چې خبره سړه شو نو بیا وروتل نو دیوبند بنیاد یې کېو چې لکه اوس میدان کې جنگ نکېږي بس وخت وختي کنه کله چې میدان کې ته جنگ کولې شي کې بچ نه شي کولې بیا خو ځان باندې خرابې نو دی وی اوس به مونږ بل لار اختیار اوس به مونږ داسې وکړو چې مدرسه به جوړ کو تعلیم به شروع کو نو د علم پلار به علم هم خایو او بیا به خلک تیارو چې د دې خلاف بیا را پاسي نو دقه بنیاد بیا کېو بیا لګیو دیو جن شیخ الهند وای چې دیوبند سره پارا جوړ شوی دی قاری طیب صاحب هم لیکلی دیوبند مقاصد سری دیوبند مقاصد کې یو مقصد اوی د توحید بیان توحید دا لیکلی دا دیوبند مقصد هو سره علل دو نمبر په شرکیات او بدعاتو کې اخته دي مون دیوبندیان تا د دیوبند مقصد پرې خیر توحید سنت دا د دیوبند په مقاصدو کې یو مقصد دویم مقصد د دیوبند علوم شرعیه عام کول دا دویم مقصد دریم مقصد الجهاد جهاد د پاره تیاری کول او انګريز د دې وطن نه استل او سلورم مقصد هغه داو چې سلور فقه سلور کوم فقه دا مسلمانانو دي نو دا سلورو فقه چې دینو قائل کېدل او خصوصا د فقه حنفي اشاعت او دغه پابندي دا د دیوبند سلور غټ مقاصد قاری طیب صاحب لیکلی دو نو شیخ الهند وای چې جتنا مجھے معلوم ہے جتنا مجھے معلوم ہے ما ته چې څونه معلومات دي او دا کابرین نه مې اوریدلې دي نو د دیوبند مقصد د 1800 ستاون، د جنګ ازادۍ تلافي دا د دیوبند مقصد دی. اټاره سوه ستاون کې شاملي کې جنګ شوی و که شکست شوی و، نو دا هغه اټاره سوه ستاون د جنګ ازادۍ تلافي کول مقصد دي د دیوبند، چې مطلب هلته ما شکست کړی دی، خلک تیار کړو او بیا هغه تلافي وکړو، هغه کمی پوره کو نو دغه د دیوبند مقصد نو دیوبند د نرتوب نوم دی ښه دیوبند د څه نوم دی د نرتوب نوم دی د جهاد نوم دی د علم نوم دی دارنګ د حنفیت نوم دی دیوبند د جهاد نوم دی او دیوبند د توحید او د سنت نوم دی اوس چا کې توحید سنت نشته چا کې د جهاد جذبه نشته چا کې حنفیت نشته چا کې علم نشته دیوبندی رضان ته نه وای اخواس دیوبندیان ش پنو بدعت وکي شر وکي دیوبندې ده تا خو د دیوبنه غاولنې مقصد خلاف شروع نو بهر حال انقلاب په پکینی صرف ګټونو کې ناسی تعویزونه کوي دا سره دیو باندې ده سیندی صاحب سره د زوال او د انحطاط په وخت کې علمی مشغله سره کوډه منتره تعویز ګنده ننم دیګبندیانو دو نمبر دیوبندیانو سوکړه د زوال او انحطاط په دور کې ګډونو کې ناسي تعویزونه او ګټونو کې کینې ذکرونه کوي حق هو ها دا کار شروع یو بندا مقصدو چې کوم مقصد هغه پرې نو بهر حال خبر رانه دغه تلاړه چې سامراجیت دا شی دی دیرالل ملک باندې قبضه شو نو دلته چې کله ملک باندې قبضه شو نو دلته بیا مغه مزاحمتو دیوبند رو رو خلق تیار کړ بیا د دیوبند تحریک را پورته شو دا شیخ له هند تیار کروت انګريز خلاف چې دینو بیا جنگ او بیا دوی دا سوچو کو چې بغیر جهاد نکی نو شیخ له هند د پاره کوشش شروع دغه چې جنگ کو نو څنګه وکړو جنگ خاصله غواړي جنگ د هجرت د پاره زیغ غواړي جنگ چرته د حکومت سرپرستی غواړي نو دلته خو نو حکومت شته نه د هجرت زیشته نو سیندی اولېګ وی لاړ شي کابل سره خبره وکړي هغه وخت کې امیر حبیب الله خان او بیا ورپسې امان الله خان راغی اسره خبرو کې چې کچرتا دو خبره یو دا که هجرت ته ضرورتي ته بځای راکې مهاجر ولته درځي ځکه کم خلک چې جهاد کوي د جهاد د پاره و مخ کې دار هجرت ځان لګوري دار هجرت با ځان لګوري دا نه چې هجرت زې دي نشته او شروع دی وکړه نو به به نتیجه سي هغه مخ کې چوا د ملک هم قتل شیخ کابل ګرام خبر ورته کوم چې دار هجرت ځان لانو قتل نو دغه بیا نتیجه بهرحال ای ځان له هجرت ځای کته نو کابل ته سیندی ولېګ او دویم دا چې دلته دا आवाजو چې بغیر امیر او بغیر حکمران نه جهاد نه کیږي نو د ته وی چې تب زمون سرپرستی کې چې آو زه د دې سرپرستم د جهاد د پاره او په خپل مدنی او شیخ الهند لاړ عربو ته او عربو نه بیا تل ترکی ته چلته خلیفہ سره خبرو کی او کې خلافت د عثمانیا هغه دغه چو سلطان عبدالحمید خان او دغه نه بعد چې کوم نای سره خبره د پاره لاړل چې خلیفہ زمون سرپرستیو کی مونږ له تعاون راکی چې دلته مونږ جهاد شروع کړو نو هغه بس د الله پاک کارونه دی خو خپل کوشش وکړو التا شریف مکه یو غدار را پاسه د مکه گورنرو هغه شریف مکه عربو هغه انګريز را پاسه وته وی ګوره دا ترکیان بدعتیان دا ټکی وتا وی کړو بدعتیان وګوره بدعتيان دي تاسو اهل توحید یې دا بدعتيان د باندې حکومت کوي او دویم دا چې تاسو عرب یې دا عجم دي دی په سپوي تدا سیو کده دی خلاف بغاوت وکا نو خلیفہ بتا کو لالچ ورک او د عربو خلافت به جوړ شي څنګه غټه دوکه ورک نو شریف مکه بغاوت وک شول هندیل تن ناستو مکه کې او حجاز د بغاوت کو ترکی نه ځان جدا کا او غریبان هم حالات سخ راغلی نو شریف مکه ته عرب را جدا کړ دا ملکونه چې بغاوت شو د کې شیخ الهند مدني صاحب دی پوي شو چې شیخ خراب شو مو خو د دی په ذریعہ ځان رساو سلطان ته سلطان عبدالحمید خان او هغه دلته کودتا وشو یعنی انقلاب راغې بغاوت وشو دیر واپس چې کله سمندري جهاز کې کیناستل چې واپس هندستان ته راځي نو مثلا ته هو سیډي وغوا دا حالات بدل شو ترکی په ځای باندې د دی نظام او بغاوت او انګریزم په کلاس بس انګريز خود دوی مخکې نه دشمنانو چې دي خو زمون خلاف جهاد شروع کړي بس په بحری جاس کې گرفتار ټولی ونیول دا مولانا وزیر ګل او حسین احمد مدنی او دارنګ شیخ الهند گرفتار وینیول بویت لاړل چرته بوتلل مالټي ته بوت دا جزیره ده هلته گرفتار لکه نن سبا مخکې چې افغانستان عرب او دا مجاهدین ونی ول امریکای چرته بوتلل کیوبا هم جزیره وا د جزیره کې ځکه ساتي چې ونه تختی رانه کنه غیر چا پیره سمندري به کم به تختی نو دغه سه شیول هندي او دوی په مالټا کې گرفتار مالټا پیژنې کنه دا بعض اوقات یې چې لکه مالټا کم دی مالټا باغ کې دا دا مالټا ځای دی جزیره ده چې په کم کې دوی گرفتار شیو دوی الته گرفتار کړل او سیندی چې دلته لګیاو نا غریب هم دلته چې استاد او هغه گرفتار شو شه خراب شو بلغه ریشمی رومال تحریک شروع کړم نالتاغه رومالونه ونیول شو کال تنه به خطوط راتلل خط پلاره انګريز نیو ځکه د عمل د انګريزو نو دی دا چلو کو چې د ریخم رومال باندې به دنه لیکل کړو پلو او هغه رومال دا رومال له مثلا دی کې به په دې رومال لیکل وکړه د ریخم رومال به په کې به خط لیکل شو او رومال به مولوی صاحب راوغس کوګه به چول روان الګو تاسو پته لګی چې دې کیسې دي هغه سیړي پیوش غدار خي دا سکسانو سیندی سره سیندی وی ما سره د دې پاک هندستان نه یو ځای شو سیړي په تور ما پسې انګريز کړل را سره شیو کابل پوری دریو پای کې څه کسان لکانو هغه باندې الله اثر وکا توبګار شي د سیندي مرګري شي خو بیا هم سیډي کېدا نو هغه رومال راته دلته به یو سړی ته ورکړې شو دلته به راو رسید هغه بیا مخ کې داسې چلاو ډېر لوی تاریخ دی هغه تاریخ ریشمی رومال کې وګوره په دینوم کتاب دی نو هغه ترومال یو ځل ونیول شو انګریز ته لاړ چې لاړ بس هو دا خو نو چې دلته څومره خلکو او دا کار کو هم گرفتار شو او بیا التنا تحریک هم ادرت نو دا کیسه وا نو دا دواړه طرفونو مسلې راغله هغه جهاد عملی شروع نشو بیا د انګریز خلاف بهرحال خبره مې دا کوله چې دا حالات استعمار دغسې راغی ایس انډیا کمپنۍ په نوم او د هغې نه بعد بیا فوجونه رالل بیا شاملي کې شکست شو او د هغې نه پس اخر بیا بادر شاه ظفر گرفتار شو دا سلسله په دې طریقه ختمه نو دا استعمار استعماری سوچ دا کله نه شروع دی دا د یونان فاتح سکندر اعظم دم استعمار قدیم استعمار دم ملکونه نیول او قبضه کول او را روان او د د هم عصر فلسفي ارسطو دی د د ارسطو تعلیماتو نه دا معلومی د 400 سال چې دی حکومت د یونان حکومت کړو 400 سال پورې تر د ایشیا پورې حکومت د استعمار هدف سری مقامات مقدسه پر قبضه جیسے القدس دونیسی ځکه دا قدس د پار يهود ول راغلیو سلطان عبدالحمید خان لراغلیو هغه ته ویلو چې تا باندې قرضې دي ځکه آخر وخت کې پای حالات سخت قرضو کې گیر شو ډېرې مسلې او دوی دا سکه هم ننم امت مسلمه باندې د قبضه کولو د پاره خپل غلام کولو د پاره د معاشي مسلې وته پیدا کی نو چې کله هغه معاشي مسلو کې گیر شي نو دا نه وتوي خمونږ د سره تعاون کو خدا د ابو عثماني لکه پاکستان وګورئ کن پاکستان ورلد بانک او آی ایم ایف خپل سکنجه کې گیر کړي نو دی غریبانانو وته کچکول نیولی زولې وته نیولی درکو نه درکو درکو نه درکو ها او هغه بیا چې ورګي دا شرط دی دا شرط دی دا شرط دی دا شرط شرطونه په لګي نو دغه سي حیوان قرضونه مسلې معاشي پیدا شوه نو دا يهود ولا را رسیدل ورته وي تاسو څومره قرضونه دي معاشي مسله دا بدل مون حل کو خو شرط دا ته مونږ له قدس راکی نو عبدالحمید خان وتوی دا سیو کې چاړه پرته و ایدا والے د دې په ځما د شاتنه پر ملوخه دا خدا د دینه چې زتا واست قدس واپس او ته وې سو پوری جم دیم د قدس سوچونو کې بیت المقدس تاسو له درک اې دې پاسه او ته وې ځا ګورو ودس ته دونه مسلې جوړ کړې حد نه زیات نو بهرحال عین بعد زوال شروع شو دا خلافت عثماني اسلام او مسلمانانو کا خاتمه نو دا د استعمار اهداف ملکونه نیول او بیا خلافت ختمول قبضه کول او د مسلمانانو خاتمه او مسلمانان په ټوکړو کې تقسیم لنم ټوکړو کې تقسیم دي ګن هر سړی خپل ټوکړه را او هر سړی وای زبسه چې زبچ شم دغه دغه نه دی دا مخکې چې امریکا کله راتله مشرف دور نو مشرف سوي او موږ محفوظ یو موږ ته سنوي امریکا افغانستان باندې حمله کوي موږ ته سنوي نن هم دغه دنیا اره یو سړی سکی او موږ بچیو موږ ته سنوي دا ورته د استعمار سوچ خلافت راشده ختمولو لپاره د عثمان رضانو دور کې سبایان راوتل کړي دارنګ بیا عباسی خلافت د عباسی خلافت ختمولو د پاره سچلو ک عباسی خلافت ختمولو د پاره یې کمزوریم کړل بل طرف ته منګولیان پر आवाज ایغه خلافت ختم ک 616 میں چنگیز خان نے عالم اسلام پر حملہ کیا چرته حمله کړي واول خوارزم بان خوارزم سلطنت ختم اور پوتے ہلاکو خان نے محرم چھ سو چھپن میں بغداد کو تاراج کر کے خلافت کا خاتمہ کی او عیسائیوں نے پوری حمایت کی او حملې شروع شوې د خلافت د خاتمې نه بعد ځکه خلافت مثال د چترې دی چت دی چت د لاندې سړی بچي که چترې او چت ډېرم بیکارې خدا حفاظتي دیو جن دا علماء دیوبند چې کړو او خلافت اخر کې زوال شوی او از سه بس برینام بلکې د انګريز به خاندل د خلافت ور به خندا کولا د لینوم ور کړو مرد بیمار مرد دا خلافت چې دا وی مرد بیمار دی اسی مړه بر انعام خلیفہ ناس علماء دوبن وی دا مرد بیمار مونږ لخه دی د نشنا خره خلافت چې څوک ورشته دا چترای نو مونږ به بچیو او دا سیوا سره د دې چې هغه کمزور خلافت کمزور چې اخر کې ډیر خراب شو کمزور شو برای نام شو مسائلو کې غیر شو خلیفہ ناستو ټیک ده چې غریب بیا هغه را اختیارات نو وو زه په ځای ملکونه جدا شي او ټوکړې شي بزقه ترکی کې ناستو خو خلیفہ وو ا کمزور خلیفه دومره خو چې د یورپ نه بسمره حملاور راتلل دا سه براله خلافت سر به ټکرو شو بیا ولاړل قدس نه شونی وي بیت المقدس کله دی قبضه کا خلیفہ او خلافت ختم شو ان پس دی بیت المقدس قبضه کا نو بهرحال دې طریقې سره غي دا وکړه نو چنګیز خان شروع وکړه او بیا نو سه هلاکو خان دا چنګیز خان چې کله جنگیده کنه د خوارزم خلاف تاسو سما واقع ویلې و داغي سلطان او اخیری سلطان جلال الدین خوارزمی چې په دې اٹک سین باندې دواړو جنگیدل چنګیز خان ورپسې دل تراغلو نو دې بیا واپس تلو پنځه کاله دا چنګیز خان د خپل ملک نه بارو بلکې ما ویلو نن سبا منګولیا چې ورته وای صحرای ګوبی دا غندې خو د صحرای خلکو زنګلیان نو دا سراوته او د خو خوارزم وو نو چې وی وو جلال الدین با زې بدلاو یو ځای کې به وتا فوج تیار کچرا شدې مارکه کې دې کې اخر غزنی کې اخیری مارکه وش غزني اخري معرکه کې بیا دی په غلبه وک خو بیا الته سخانان اخر دغه خلاف یا وسره شو خلاف شو بلکې دغه په سازش وځي غریب بیا شکست وکړ غزنی کې چې شکست وکړ نو بس د یاره دلته نه کیږي نو د راغې هندستان ته او دلته د لپاره راغلی چې دلته هغه دور کې کم سلطانو د هندستان سلطان التمس التمس هغه نه تعاون غس دا مضبوطو دنه تعاون غشته چې د ما سره تعاون کی نو مونږ به منګولیانو وو خو والله عالم د وسره تعاون نک د معذرت کو نشم د کاسه نه ده د منګولیانو مخه بری صغیر طرف ته شي نو اسې به مال ملک تبا کی خو زه ته دلته اوسو ځان له چې د کومه علاقه نیوله د سکانی اندوانو نه خپل حکومت په کوا د وسره خو کړل وته نور سنوي خدا د چې تعاون نشم کول نو دلته دا د بیا 15 کال په دې مختلف بار تیر کړل د چنګیز خان د دې ځکه چې کله غریب له خو فوج ار ختم که خو بیا جلال الدین اوننی ولیش هغه ته عین موقع باندې چې فوج ولا ختم کده یوازې پاتې شو خزاو مور ور سره وا زوی ور سره و د وو کالو زوی وغه ولا حلال ک وینیو او خزه او مور او د یک یوازې دغه درې کسان پاتې شو د یو ورپسې خوانه چنګیز خان دی را ورسېده جنگېده خو بس فوج ختم شو نو مور او خزه مور ورته وی د الله د پاره جلال الدین مونږ په خپل لاس اوجنا چې دی لاس تلاړو شي ځکه ډېر لوی حیوانان او ډېر لوی جبر ظلم والا خلک ای لاس ته ورتل ډېر لوی ظلمونه به کول نو په خپل لاس مړ او ته نه دا سې نشم کول نو بیا ورته وې خمون به دې سین ته ټوپ کو نو د جلال الدین په مخ کې دا خزه مور دې دغه دریای سین ته ټوپ کړی دی او ځانې پسینو نه د پوړان دی دا سخت دی خلکو تیری کړی دین اسلام او د کفر خلاف نو داغه په سترګو وړاندې مور او خزه د سین چپو یوړ د یوازې پاتې شو چې د پسې راو رسیدل نو د سره د اسپې سین ته ټوپ کړ نو په لامبو اخ ووت اس نو په دې طریقه ته بچ نو خو درې په یو غټه باندې غټه قه قه وکړه چنګ احسان غاړه ا حیرانو چې اوس سر سوک نو زامن ورته وی ورټوب کو ورته پرې د جلال الدین غونته بچی هر مور نشی راوړي هغه اقرار وک نو بیا ته واپس دې دې نه واپس شو دې دنه چې واپس شي پنځه کاله بعد چې لاړ نو هلاکو خان نوسیو د نه کالو جنگیز خان چې واپس شي هغه وخت کې دې د نه کالو او دا حرامي بیا رالوي شو نو د بیا د نکاح کار مخ کې جاری سات نو خلافت بیا هلاکو خان ختم ک بغداد بهرحال نو دا